وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بين زمان درجه ده د دې دورې او درجه مو دوه شونه ذکر کوو یو ظاهري اسباب ذکر کوو ظاهري اسباب او بل غیبي اسباب ذکر کوو لکه مطلب دینه دا دی چې فاتحه او غلبه مو ته چی سره حاصلېږي نو جواب دا دی چې ظاهري اسباب او غیبي اسباب سره ته حاصلېږي ظاهري اسباب چې کله ته وکراوې استعمالي کې هغه کې کوم کمون وي هغه بیا الله چې کله ته ورته غیبي اسباب اختیار کې الله خپل غیب نه کمون بیا پوره کوي مطلب پوه شو ډېر هم موضوع دی خاله سخت ته متوجه شو دې ځای کې صوفیا او د پیرانو و دوی داسې خلکو یو ډېر غلط خبره خوره کړې ده هغه داسې دوی توحید دي ته یې کنه چې ته اسباب پرېږدې ښه نو کوم ظاهري اسباب دي دا پرېږدې او خالص د الله غیبي مدد ته دخله نیولې وي او دا ظاهري اسباب پرېږدې حالانکه دا داسې دی لکه سړی باران نه وتښتېږي او ناوې لاندې ودرېږي ځکه څه د ظاهري اسباب دوی ول نه استعمالوي دوی ځکه ظاهري اسباب نه استعمالوي چې ظاهري اسباب د دوی بل چا طرف نه ګڼي چې دا بل چا طرف نه دي و غیبي مدد کوم دی دا د الله طرف نه دی ځکه دا غیبي اسباب ورته اختیاروي نو ځکه کله ته ظاهري اسباب بل چا طرف نه وګڼې خو دوه خالقان دوی نه منلو د غیبي مدد خالق ته یو منل و د ظاهري اسبابو خالق ته بل ومنل د خو د مجوسو د قدرې او عقیده نه دی دی نو شرک نه تخلو باران نه وتښتېدلو نه ویلند ودرېد دې وجې نه په دې خبره ځان پوه کو چې ظاهري اسباب هم د الله طرف نه دي غیبي اسباب او غیبي مدد هم د الله طرف نه دي د ظاهري اسبابو نتیجه کې چې کوم څه ته ملو شي هغه الله طرف نه درته ملو شول او د غیبي اسبابو نتیجه کې کوم څه ته الله طرف نه ملو شو هغه د الله مدد ته الله طرف نه درته ملو شول اصل کې د کوم خال دا سوچ کوي چې غیبي اسباب سړی راوخلي او ظاهري پرېږدي دا خلک په ځان پوهېږي نه دا انتهایي زیات ګستاخ خال دی ښه دا د الله شان کې ډېره غټه ګستاخي کوي خو پوهېږي نه دا داسې ګستاخي کوي که نه څه دا یې چې زه دغه مونځ روژه د کوم غیبي اسباب دي دا که دعا ذکر الله ته متوجه کېدل دا زه کوم بس الله د ولیاز بله د ما نوکار وي بس هر څه مو ته خوله کې رکوي دا ډېره غټه ګستاخي دی ښه خلک پوهېږي نه او دا خبره یاد وساتو چې د مو د کافر منځ کې دا فرق نه دی د مو د دې خصوصي طور باندې د سیکولر کافرو منځ کې دا فرق نه دی چې هغه ظاهري اسباب مني او موی نه منو نه نه بالکل دا فرق نه دی ښه د مو د هغه منځ کې دوه فرقونه دي د دې سیکولر کافر وي اصل کې اوس د نور کافر ځکه نه دی اوس د فضول کافر دی هڅه غاری دا مغلوب دی دا اصل غالب کافر خو سیکولر کافر او سیکولر مرتدین دي نو دوی د مو مینس کې دوا فرقونه دي یو فرق دا دی تاسو ته موږ دا فرق نشته چې ظاهري اسباب دوی معنی مو نه منو مو یې منو دوی معنی دا فرق بالکل نشته خدا فرق ته چې ظاهري اسباب مو الله طرف نه منو و دوی به ذات خود د ظاهري اسباب به ذات خود موثر غني چې د دې خپل اثر دی دیګو مثلا دوی یې چې د ځمکه کې ګرمي جامه شي اندینه زلزلہ کی د سبب دی مو وی چې د ځمکه کې د ګرمي جمع کیدل که صحیح وي نو دا زلزلہ څه کله الله کوي د پر سبب دا اختیار کی ځمکه کې ګرمي جمع کی به د اندی زلزلہ وکي او کوي د بیا الله بل څنګه هغه ګرمي کې دا سر چا چولره ته زلزلہ وکي صحیح دی کنه دیو جن عالم اقبال اور تیری ستاروں کی آگے جہاں اور بھی ہے ته د کوی چونډه خای ته خالص انده سبب ګوره د ځمکه ګرمي ګوره یا بل څه ګوره کنه هغه نه اخ طرف ته ستوري نه اخ طرف ته به جهان شتا کنه هغه ته نه سوچ کا هغه به بن ایمان دی کنه صحیح مو د کافرو منځ کې دا فرق دی چې دا ظاهري اسباب کوم دی یو فرق دار دی ظاهري اسباب د بذات خود لذاته موثر غني او موږ د الله طرف نه غنو پوه شئ دا فرق اصل کې د مو د سیکولر کافر مینس کې د زړو کافرو کافرن څه نه څه اسباب کې کوم اثر دی هغه الله طرف نه غني اگر که څه نه څه ګاډ وړ دي دویم فرق دا چې مو غیبی سبب اسباب منو او کافر بالکل نه مني نه غیبی اسباب مني او نه د غیبی اسباب باندې کومه نتیجه ده یعنی غیبی مدد اغان نه مني دا د فرق دی کافرو د دې اسبابو اول قسم اختیار کړی دی موږ دویم قسم اختیار کړی کافرو دویم قسم پرې ښه دی موږ اول قسم پرې ښه دی خو دې ځای کې دا سوال پیدا کی یعنی ظاهری اسباب کافر رخصتيري غیبی مو رخصتيري ظاهری مو پرې خلې دي غیبی دی پرې خلې صحیح سوال دا پیدا کی چې دا کافر به مو بنه والي غالب دي کافر به مو بنه والي غالب دي ځکه په کار څه کم از کم مو کافر سره دی خبرو کې برابر شوی وي نه دیو غالب نه مو غالب نه دیو مغلوب نه مو مغلوب ځکه ته دیو د دې اسباب یو قسم اختیار کړل مو بل قسم اختیار کړل دیو د دې اسباب یو قسم پرې خاله مو بل قسم پرې خاله مطلب ته پیګو په کار به برابر وای کنه به د غالب په بوالي د دې جوابدار څه غالب ځکه دی څه اگر که دوی د اسبابو یو قسم پرېښی دی او باول قسم رخصته دی خو دوی هغه قسم رخصته دی که نه څه هغه مغه ته اولویت حاصل دی اولویت مغه ته حاصل دی ته جذبې نه کار نه خلي واله او څه د کوم مور خسته ده د خو یو خو د غلطي کړل چې اول د سبب یو کس د اسباب یو قسم پرې خره دویم هم د غلطي کړل چې به ځای هم راخسته ټوپ مواله ټوپ د تمام پیغمبرانو او د نیکانو دا طریقه وا هغه اول ظاهري سبب رخصتل سره د دغه عقیده چې د الله طرف نه د ظاهري سبب او الله دې کې اثر چولل اول ظاهري سبب رخصتل چې کله هغه ناکام شوه یا هغه څه حد پر کار کړه هغه نه اخ طرف نه کوله اخ طرف بیا غیبی سبب ورته اختیارول یا کله کله غیبی سبب سره اختیار نه کړی الله بر سره غیبی مدد کړی کول د دې مثال ته نبی صلی الله علیه وسلم کله هجرت کول نو کله چې میراج ته ختل نو په بوراک الله وخی جوړ خو به مدینه ته په بوراک بونه تلل ځکه څنګه چې ظاهری سبب کار نه کول کله اسمانونو ته بوتلل یو بیت المقدس ته یوې شپې کې بوتلر را بوتلله نو دې کې خو ظاهري سبب کار نه کول کنه داس ظاهري سبب نه و چې یوې شپې کې بیت المقدس ته بوتله مې وروستله وه سره د اسمانونو او مکه نه مدینه پر سبب وو خان وو خپل پیدل مزالي کوي شه سبب یې سونو بیا ورته بورا کړه نه وسته کنه کني مدینه ته تا خو نور اسانو خطرونه ډاکوخه ټول خطرونه ډاکو همدارنګه چې کله مکې نه کومې کور کې د ده شپه وه کور نه خو ټول قبایل ولا رجامه شوي وو د نبي صلی الله علیه وسلم شهید کولو ته چې موږ شهید کوو او نبي صلی الله علیه وسلم مخې کوټې نه ووته الله د هغو سترګې پټې کړې او نبي صلی الله علیه وسلم سیده ورباندې لاړ دلته کې که چېرې دا سوال پیدا شي چې نبي صلی الله علیه وسلم باندې دې ځای کې سترګې د کافرو مشرکانو پټې شوې نو بیا غار سور کې تیش ته پټیدل بیا نه پټیدل کنه غار سور کې پټیدل ته ضرورت نه و بس بیا سیده تلل کافر واته نه قتل دی جواب اندار کني په بل طریقې دی جواب نشي کوله صحیح دی دی جواب اندار چې نبی صلی الله علیه وسلم سره دی ځکه سبب نه و یو کوټه و یو وار او ورته مخ ته کافر ویلوړو سبب نه و نه الله ورنه پټ کړ ظاهري سبب نه کله چې بیا ظاهري سبب ملاو شو غار سور ملاو شو نو بس اوس بیا غار سور کې پټ شو بیا مغه کافر د غار سور هغه ته څو غنټې مزال وکړل ځکه چې مکه نه ډېر لره دی د غار سور خله ته مغه کافر را ورسېدلو چې کله را ورسېدلو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه پخې ولیدل غار د ټیټ ولکه کاټ لوند ته وي د ځکه چې ګرځي دغه پخې ګوره او تا غنه ګوري چې تر پر ټیټ نه ویشه ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته و فرمایلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که مشرکان ټیټ شي نو موږ ګوري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو بخاری مسلم دواړو حدیث ته ما ظنك يا ابا بکر في اثنين الله ثالثهما هغه دوه کسان بره کې ته څه کومه نه ځغه دریم الله ورسره الله دې دریم نو دې دې ته کې ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم غدوان نری منکوله سور پر موته علم ده غیبی سبب وته اختیار نه کړ خپل الله غیبی مدد کړل دین غړ غیبی مدد ته ګوره نو ته ظاهري سبب خو بس خاتم شو کنه ځکه مشرکان خو غور خله تر ورسېدو بس خاتم شو نور غیبی غیبی مدد تر سره الله دوره واضح کړه دی کنه ځکه چې څو غنټې مکه نه غور سور پر هغه مزال کړه او خواندې پر هغه مزال کړه اوس د غور کې مو کسان وګورو دی باوجود الله دا توفیق و نه وخت څخه خالص سرونه ډیټ کړی وای مغه ځنه واپس شول اندرنګ نبی صلی الله علیه وسلم د دې ډېر د نبی صلی الله علیه وسلم سیرات کې مثالونه شته دي خو څه مثالونه واضح دي د اکثر زبینو نبی صلی الله علیه وسلم مونږ باندې ولاړو او اچانک کې منځ کې لاس داسې کړل صحابه او منځنه بعد د پوسو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څنګه دا کارو ویل چې شیطان د مو مخ ته تریدل او مو په خله ویل او دا هغه د خله سړول د مو اوس هم لاس باندې دی او که چېرې سلیمان علیه السلام مونه مخکې نه وه شوی نو دا ما د مسجد نبوي ستنې پر تړلی وه او د مدینې وړکو پر سره لوبې کوله صحیح ده داسې کې سوال پیدا کېږي چې نبي صلی الله علیه وسلم موته دا حکم کړی چې کله مونځ کې تاسو ته شیطان راشي نو تاسو اعوذ بالله ویو ګس طرف ته داسې توکي غاکو ده توکو د نبی سره دا غیبی سبب مو تخیل اعوذ بالله خو غیبی سبب ده کنه تو کو تو کونه غیبی سبب غیبی ذکر تو کو سره تو خوږی غونه صحیح ده کنه غیبی سبب ده مو ته د غیبی سبب خیال له د خپل غیبی سبب اختیار نه که ظاهری ولا اختیار کوي شیطان په خلی ول ځکه ته شیطان د پر کوم د شیطان نه پناه د پر کوم غیبی سبب حکم مو ته کړه د ادک کړه ده ته شیطان د مو ګوري او مو ته نه ګورو انه یراکم من حيث لا ترونه کنه نو دی وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم کله هغه په سترګو وکته ته په سترګو وکته خو دی وخت کې غیبي سبب استعمالول صحیح نه وکنه به ځای او به قانون وو ها دی وجنه ظاهري سبب استعمال کوی په خلی ول تاسو پوه شول مطلب دی معنا دا نه چې پیرای درته مخ مخ راشي ته بس مغه ساتي دا ګرون کې نه صاحب دې کې اعوذ بالله پیدا نه کوي صحیح ده نه یو د ساده دین اندغه مستنبت کیږي نه خبره نو دا خبرات جذباتي تور باندې کیږي کنه تبلیغ ولا دا خبران کوي زیره کله ګولې خوري ته ته یقین نشته به یقین څه کوم به څه کوم به دام وک خدام غیبی سبب دی ګولې ظاهری سبب دی کله ګولې خالق الله نه علاوه بل چو غنې خدا خو مشرک شوی بیا او کله ګولې خالق الله دی او دا دام الله رسته ولا دی و د پیغمبرانو طریقان دا واسه د ظاهري سبب یوال استعمالول څه کله دا ناکام شول هغه نه بعد بیا غیبي استعمالول نو به ته غلط فکر ده غلط اندی وجنه علما دم ار بیماری کې دم نه استعمالوي چې کومه بیماری کې ظاهري سبب کار نه کوي یو ځای کې دم استعمالوي او څه بیماریان دا څه وي چې مخکې ورکه ظاهري سبب کار نه کول وسی دور کې کوي نو اوس هغه کې دم غیر موثر شوی رخه دا والله والله بل مو بستر ګو لیدل د مو علاقې کې یو میاو هغه دمونه کولو کنه ته چوک نیوانی سپی وچی چله لیوانی سپی لیوانی سپی وچی چله بس هغه دام کړو بس به خوش لیوانی سپی چې د بده تشته کوم لیوانی سپی سره وچی زړی زړی کی سیر ټوکو کې څنګه بیا د اخر زمانه کې کله لیوانی سپی ستنه وروتله دغه د ویره وتله یو موثر علاج وروت بیا ولا دنیا ته من کولی چې ګوسره خپل د دوی د میګانو کلی و وړ کې نیوانی سپیچ چلی و د جهان ته من اور باندې عمر میا کړی دی عمر میا نه وای نو هغه د جهان ته من اور باندې کړی دی خو پیدا نه کوله ځکه زهري سبب موجود شوه دا یاد وساتو ځکه دا ډېر واضح قانون دی ښه او دې دا قانون مو ته ګډ وډ شوی نو دغه ټول خبره ته څه کله مو وګورو دې ځای کې موته یو خدا په کار دی چې واعدو لهم ما استطعتم من قوه بنې عمل وکړو چې څوره طاقت د دې کافرو خلاف تیارولی شو د اسلحې او غیره هغه تیار کړو و دې کې تاسو ته انشاءالله ما مخکې ویلي وي چې دې کې تسلی شته د آیات کې خو خلکو تسلی ته ورسوچ ته دمکی ته سوچ نه دي کې دمکی شته تسلی ورکې دا دی چې ګوره د کافرو سره که هر څوره قوت وي ته باندې دا لازم نه رسې ته همدومره قوت تیار کړه صحیح دی بلکې څه څوره د تا واس وي خپل واس تمام که بس نور تسلی لره زه به سره مدد کوم صحیح شو دا خو تسلی شو او دمکی ورکې دا دی چې د خپل واس کې غلا وکړله نو بس بیا څه څوره شر دی بیا ته طرف نه جوړیږي ښه ته ته مغلوب کېږي بیا خپل ځان طرف نه مغلوب کېږي دا بیا الله ته ما منسوب کوه او بیا په الله ما بدګمنه کېږه صحیح دی کنه الله ته به شکایتونه ما کوه الله مقبول څه کومه شکوا لیکلې ده انده باندې لیکلې جواب شکوا او شکوا بیا ځان نه ګیله کاوه بیا الله نه ګیله ما کا ځکه چې الله هر شي ته قانون جوړ کړی دی یو عام خيار سړی وي هغه په یو قانون ته سره تعلق ساتي بیا رب العالمین من ته ګمان دی ته سره به اصول او به قانون تعلقات وساتي بل دا عمل دی کنه عمل ته عمل ته نه کوي کنه واس څو قسمه دی یو مثلا مالی واس دی تو سره ته الله دوره مال درکړی دی هغه واس کې غلا ونه کړي هغه ورته مام کا صحیح په دې جنگي شونو باندې اصله هو باندې همدارنګه ته الله د د ژبې واس درکړی د دعوت واس درکړی خلکو ته دعوت ورکړي دي خبر همدارنګه ته ته الله عزوجل د ذهن د دماغ واس درکړی دا ذهن دماغ استعمال کړي چې زده کړه ته شي زده کا او څه کوم د زده کړې دغه ته ترقی ورکا ته شي ایجاد کا سوچ وکا موبایل اسلحه ایجاد کا اوس پر اسلحه کوم نه خو موبایل نه کنه موبایل اسلحه ته ضرورت نشته د موبایل او جوال اسلحه ته ضرورت ده مو د زړکی ته ضرورت څه هغه تمبچې غنس پکې خیر دا خو یو خلکو ته جوړ کړل چې هلیکاپټر کې تیرسي ګاډو کې تیرسي هم نه کوم نه استعمالوي بل څه جوړ کړل نو د خپل ذهن اخیری هات پر استړای کا دا واسه ور تمام کا بیا کله د دې استعمال نمبر راشي استعمال کیم بیا اخیری حد پورې ځان ستړی کا دي کې سستی نه کار ونه خلې خپل واس کې غلا ونه کې ښا د غلب د بیا ارزه کې موثر وي ښا د د الله مدد کټ کې دوی دا موثر دا واسطه کله تمام کې نو دا یو خبره شوه بیا غنه بعد ورته غیبی اسباب اختیار کا واخر دا